صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم تسلیما کثیرا اما بعد د سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم ژوند دیرشمه فته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم ورونو په تېره نویشتمه فیته کې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه و پاچهانو ته د لیک او رسالو د لېږلو واقعات بیانول او د هغو په جمله کې مو د هغه آخري لیک او رسالې بیان درته وکړ چې د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په واسطه د عمان و پاچهانو عبد او جعفر ته ولېږل شوه او هغو دواړو اسلام قبول کړ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق یې وکړ عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وايي، ماته يې د اسلامي احکامو په عملي کولو کې اختيار راکړ او د هغه چا په مقابل کې چې زما مخالفت بې کاوه دوی زما ښه کومکيان وه. د دغه قصې څخه دا معلوميږي چې دغه لیک د نورو پاچاهانو تر رسالو ډېر وروسته لېږل شوی دی. او شاید د دغه لیک لېږل د مکې مکرمې تر فتحې وروسته وه. اوس نو د دغه رسالو په لېږلو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل دعوت د مځکې و اکثرو پاچهانو ته ورساوه چې چا ایمان راوړی او چا انکار وکړ. په هر حال د هغه کافرانو فکر په دغه موضوع مشغول شو. او دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نامه او دین سره آشنا او باخبره شوه. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالو او لیکو په باره کې معلومات وه چې د هغو په نتیجه کې دا را معلومه شوه چې د جزیرة العرب د شاوخوا پاچهان څنګه و اسلام ته داخل شو. دغه د رسالو د لېږلو په موده کې هم د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د طرفه د شا و خوا و ځینو سرکښو قبیلو ته سریې یا ټولۍ لېږل کېدې چې د هغې د چې د هغې جملې څخه دغه د هجرت د اتم کال د ربيع الاول په مياشت کي رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم شجاع ابن وهب رضي الله تعالی عنه و هوازن ته ولېږی چي و هغو ته يې جزا هم ورکړه او غنيمتونه يې هم ځيني راوړه. دغه رنګه رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم يوه ټولۍ د غالب ابن عبدالله، رضی الله تعالی عنه په مشرۍ وقدید او د بنی ملوح قبیلې ته ولېږل چې غالب رضی الله تعالی عنه هم د هغو څخه غنیمتونه راوړه حال دا چې دغه قبیله ډېره لو او قوي قبیله وه ځنې وتښتېده او مسلمانانو یې حیوانات په غنیمت راوسته سره د دې چې د مسلمانانو شمېر فقط لس نفره وو خو د دغه کامیابۍ سبب دا و چې د دغه بنو ملوح د قبیلې مشر حارث ابن مالک خپل منظم لښکر د یو بل ځای د حملې او چورولو دپاره لېږلی و. په دغه وخت کې چې د هغو لښکر د حملې دپاره بل ځای تللی و، غالب ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه حمله پر وکړه او غنیمتونه یې هم ځینې رارهي کړه. کوم وخت چې د مسلمانانو دغه کوچنۍ ډله د بنو ملوح څخه راووته، د هغو لښکر راورسېد او قوم حال ورته ووایه چې مسلمانانو حمله راباندې وکړه، زموږ مالونه یې واخیسته او حیوانات یې بوتله. هغه لښکر په مسلمانانو پسې رارهي شو. اوس نو د بني ملوح پوره لښکر په لسو نفرو مسلمانانو پسې دی. غالب رضی الله تعالی عنه وايي، دونه رانږدې شوه چې موږ یې وینو، هغه پوره او کامل لښکر دی او موږ څو نفره یو، دا مو یقین شو چې اوس مو نیسي او وژني مو. موږ په دغه فکر کې یو. غالب رضی الله تعالی عنه وايي، والله اسمان صاف و، هیڅ اوریځ نه وه چې یو وارې پر اسمان اوریځې پیدا شوې، څو باران شروع شو، هغه لښکر راپسې دی، قریبه ده چې راورسېږي، خو دونه شدید باران وشو چې سېلونه وبهېده. د سېل قدرت خو در معلوم دی چې موټر د باره سره وړي. په دښتو کې چې سېل راشي، لکه یوه ډېره لو واله یا رود چې بهېږي او څوک نشي تر اوښتلای. یا پورې وتلی. غالب رضی الله تعالی عنه وايي، دغه لوی سېل زموږ مسلمانانو او د بني ملوح د کفارو په مابین کې وبهېدی او بهېږي. کفار نه شي کولای چې تر دغه سېل راتېر شي او موږ الله جل جلاله د دغه سېل په واسطه د کفارو د شر څخه خلاص کړو. بیا نو د مؤته تر جنګ د مخه اخرنۍ سریه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولېږل هغه د عمرو بن کعب رضی الله تعالی عنه سریه وه. دا سریه د هجرت د اتم کال د ربیع الاول په میاشت کې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څوارلس نفره ذات الاطلاع ته د دعوت لپاره ولېږل. ذات الاطلاع د وادي القرا و شمال ته واقع دی چې و شام ته ډېر نږدې دی. دغه سریه د جنګ او حملې دپاره نه وه بلکې د دعوت او د اسلام د تبلیغ دپاره وه. د دوی سره د جنګ دپاره اسلحه هم نه وه ورسره. دغه ډله شپږ سوه کیلومتره لیرې د دعوت دپاره ولاړه. وروڼو! د اصحاب کرامو و همت او صداقت ته متوجه شي، شپږ سوه کیلومتره د کفارو په مځکه کې پیاده ځي چې هلته د الله جل جلاله و عبادت ته خلق راوبولي. ما او تا د اسلام دپاره څه کړي دي؟ څو دغه ډله نږدې و شام ته ورسېده، هلته د غساسنه قبیله په خبره شوه او حمله یې پر وکړه. بې له یوه نفره نور یې ټول شهیدان کړه، هغه یو نفر چې هغه هم زخمي شوی و خو شهید نشو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې حال او خبر وروړ، اوس نو د غسان د طرفه پر مسلمانانو څو واره تیری او تجاوز وشو، دا دریم وار دی چې پر مسلمانانو تجاوز کوي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اراده وکړه چې د غسان قبیلې ته جزا ورکړي او د دغه مقصد د پاره یې مسلمانان راټول کړه مګر د غسان قبیله تر اندازې زیاته لو قبیله ده او په عین حال کې د روم سره هم عهد او اتفاق لري چې د ضرورت په وخت کې به روم د دوی کومک کوي او بالمقابل د ضرورت په وخت کې به دوی د روم څخه دفاع کوي لکه امریکا او اسرائیل نو د غسان د قبیلې سره جنګ اسانه کار نه دی خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غساسنه و پر ضد د جهاد اعلان وکي او وی فرمایل هر مسلمان چې و دغه جنگ ته وتلای سي باید ووزي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ټول درې زره نفر راټول سوه چې تر دغه وخته پورې دغه د مسلمانانو هغه لوی لښکر دی چې سره یو ځای کیږي دا اول وار دی چې د مسلمانانو د لښکر شمیر و درو زرو نفرو ته رسیږي مقصد دا چې د غساسینه وو د جنگ د پاره درې زره نفر مسلمانان سره یو ځای سوه دغه جنګ هغه لوی او سخت جنګ دی چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په حیات کې کړی دی دغه جنگ د نصاراو د شارو د فتح کولو د پاره شروع او مقدمه بلل کیږي دغه جنگ د هجرت د اتم کال د جمادی الاول په میاشت کې پیښ شو چې د شپږ سوه نهه ویشت عیسوي کال د اګست یا سپتمبر میاشت وه. مؤته یو کلی دی چې په شام کې د بلقاء و ښار ته نږدې دی او د بیت المقدس څخه دوه منزله لیرې دی او د دې جنګ اساسي سبب دا دی لکه د مخه چې مو درته وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حارث ابن عمیر رضی الله تعالی عنه په لاس د بصرا و پاچا ته لیک ولېږي پلار کې شرحبیل ابن عمرو الغسانی پر پیښ شو چې دغه شرحبیل د شام د مځکې پر بلقا حاکم وو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد حارث ابن عمیر رضی الله تعالی عنه یې ونیوی او بیا یې شهید کړ. د سفیر یا قاصد وژل دونه لوی جرم دی چې د جنګ تر اعلان لا هم لوړ دی. دغه کار پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر سخت او شدید تاثیر وکړ. نو ځکه یې دغه لښکر چې شمېر یې درې زره نفره وو د غسان د جنګ دپاره اماده کړ. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه لښکر دپاره آمران یا قومندانان وټاکل. ویې فرمایل، د لښکر آمر زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه دی. که چیرې زید ووژل شو بیا نو جعفر ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه قومندان دی او که بیا جعفر هم ووژل شو بیا عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه قومندان دی او که هغه هم ووژل شو بیا دې مسلمانان د خپل مابین څخه یو نفر خوښ او انتخاب کړي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته سپارښت وکړي چې د حارث ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د وژلو ځای ته به ورسي او د هغه ځای څخه به د اسلام په دعوت شروع وکړي که اسلام قبول کړي خو ښه ده ښه او که اسلام نه کړي قبول نو د الله عز وجل څخه پر دوی مدد وغواړي او جنګ ورسره شروع کړي او ویې فرمایل، د هغو کسانو سره چې پر الله کافران شوي دي په بسم الله او د الله په لار کې جهاد شروع کړئ مګر هو! غدر او خیانت به نه کوئ. کوچنی او ښځه به نه وژني او نه به شیخ فاني سپین ږیری وژني، نه به هغه څوک وژني چې تنهایي یې اختیار کړې وي او په صومعه کې ناست وي، نه به د خرما یا نورې درختې پرې کوي او نه به کوم تعمیر نړوي. سبحان الله! د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په امر دغه د اسلام د جنګ قوانین دي. خو تاسې نن ورځ د هغو کسانو د جنګ د قوانینو سره قیاس کړئ چې د بشر د حقوقو بیرغ یې په لاس کې نیولی دی، د ښځو او کوچنیانو د حقوقو نارې وهي. آیا دوی په خپلو جنګو کې د ښځو او کوچنیانو، د سپین ږیرو او بې طرفه انسانانو کم مراعت کړی دی؟ او که زهر آلوده بمان پر کورو او ښارو غورځوي چې د وژلو پرته د مريضوي آثار يې تر کلو کلو پاته کېږي. پر دې موضوع ډېرې خبرې کېدلای شي خو هغه تبصرې به تاسې ته پرېږدم مګر د حق او عدالت په ترازو سره حکم وکړئ. دغه لښکر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د جمعې په ورځ په حرکت امر کوي. او لښکر هم د جمعې د ورځې په سهار کې حرکت وکړ. په دغه وتلو کې و دې ته اشاره ده چې د جمعې په ورځ سفر جائز او روا دی. که څه هم ځینې خلق په دې کې شک لري چې آیا د جمعې په ورځ سفر جائز دی که یا؟ خو دغه لښکر د جمعې د ورځې په سهار کې حرکت وکړ هو د جمعې په ورځ سفر منع دی خو هغه وخت چې د جمعې د لمانځه وخت داخل شي او لمونځ پر خلقو واجب شي بیا نو سفر منع دی خیر لښکر د غسان و طرف ته حرکت وکړي مګر عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د لښکر څخه پاته شو ځکه هغه د ځان سره فکر وکړ چې لښکر د حرکت او وتلو په وخت کې کرار کرار ځي، خلق ځانونه سره یو ځای کوي او خپل ضروریات پوره کوي، نو دی رغدی الله تعالی عنه د لښکر سره نه ووتی، ویل د جمعې لمونځ به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره آدا کړم او بیا به په لښکر پسې ورهي شم او ورسیدلای شم. د جمعې تر لمانځه وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه دلې دی نو ویل ولې پاته سوی یې عبدالله ویل یا رسول الله زه په لشکر پسې ورسېدلی سم دا مې خوښه وبلل چې د جمعې لمونځ ستا سره وکم او بیا پسې ورهي سم ځکه د ده په فکر د جمعې لمونځ او هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دا ډیر لوی ثواب دی مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودته یو ډیره لو خبره وکړه چې زموږ ټولو لپاره درس او عبرت دی، بلکې دیني معلومات دي چې په دیني اعمالو کې مو د هر شي په درجه او مقام خبروي. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، قسم په الله! که د مځکې د مخ ټول شیان خیرات کې، هغه د دوی د سهار په حرکت کې چې کوم اجر او ثواب وو، هغه ته به نه ورسېږي. وروڼو ښه متوجه شئ هغه ثوابونه چې د مجاهدینو دغه د سهار په تګ کې موجود وه ویل که ته د مځکې د مخ ټول موجود شیان خیرات کې خو ثواب یې د هغه ثواب سره نه برابریږي چې دغه مجاهدینو فقط دغه د سهار په تګ کې ګټلی دی. هغه نور جنګ او ستړيا، لوږي او زحمتونه چي و دوی ته ورسيږي د هغو د اجر او ثواب پوښتنه خو مه کوه. نو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه وژړل. وروڼو د دغه حديث شريف روايت امام ترمذي رحمه الله کوي، عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه وژړل، خلقو ورته ويل، چيشي دي ژړوي؟ چې دا د سورت مریم یو اویا نمبر آیات دی، یعنې ستاسې څخه هیڅوک نشته مګر و دغه اور ته د دوژخ واردېدونکی یا ننوتونکی دی چې مؤمنان پر پل صیراط تېرېږي او تر هغه لاندې اور دی او کافران ورلوېږي او دغه پر اور تېرېده ستا رب یقیني حکم پر کړی دی نو زما ژړا دغه د اور د بېرې څخه ده. وروڼو! دی خو د ثواب دپاره پاته شوی وو او لمانځه ته راغلی مګر ثوابونه هلته وه نو ځکه ویل د اور د بیرې ژاړم او بیا یې وویل، الهې! ستا په لار کې شهادت درڅخه غواړم. خیر! د مسلمانانو لښکر حرکت وکړ او د لښکر د حرکت خبر شاوخوا نشر شو. د مدینې منورې د یهودو څخه یو نفر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل، یا محمد! موږ ته په تورات کې ویل شوي دي، که یو نبي د خلقو نومونه په داسې طریقه سره یاد کړي، که فلانی ووژل شو، بیا فلانی او که فلانی ووژل شو، بیا فلانی، هغه نفر ټول وژل کیږي، حتی که د سلو نفرو نومونه هم یاد کړه، هغه ټول وژل کیږي. یعنی تا اوس د خپلو درو قومندانانو نومونه یاد کړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دا داسې کار دی چې د الله جل جلاله اراده داسې و د دې لشکر سره خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې نوې مسلمان سوی وو هم ملګری دی لشکر د غسان پر طرف رهیسو هلته بیا وروم ته د مسلمانانو د حرکت خبر ورسېدی، ځکه د غسان رئیس او حاکم چې حارث نومېدی، د روم پاچا هرقل، هیرقل، ته حال ولېږی چې یا قیصر، د محمد، صلی الله علیه وآله وسلم، لښکر رارهی دی او زموږ او ستاسې په مابین کې داسې عهد او پیمان دی که پر موږ چا حمله کول تاسې به مو کومک کوئ او که پر تاسې چا حمله وکړه موږ مو کومک کوو او اوس هغه دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر موږ حمله کوي ورونو دلته نو د هرقل کفر او اسلام معلومیږي چې اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد د غساسینه کومک کوي کیا مګر پر هرقل دنیا غالبه شوې وه، هغه مرتد او کافر و، غسان تې حال ولېږی چې هو! زه ستاسې سره یم او سل زره یا یو لک نفره جنګي لښکر یې ورته راولېږی، نو د غسان و قبیلې ته دوه لکه نفره سره یو ځای شوه، یو لک نفر یې خپل درلوده او یو لک نفر د روم قیصر ورته راولېږل. اوس نو د کفارو په دغه دوه لکه نفریز لښکر کې پنځوس زره د آس سپاره وه او دا هم درته معلومه ده چې په جنګو کې پر آس هغه قوي او مشهوره پهلوانان سپرېده. دلته وغسان ته دونه لښکر سره یو ځای شو چې مسلمانانو یوازې دا نه چې هیڅ وخت یې د دونه لښکر سره جنګ نه دی کړی بلکې لیدلی یې هم نه دی. اوس د مسلمانانو لښکر د دښمن په شمېر هېڅ نه دی خبر او ورهی دی او هلته روم او غسان د معلوماتو د پاره و مخته جاسوسان را لېږلي دي چې په دغه جاسوسانو کې یو نفر د سدوس په نامه سره موجود و او د شرحبیل ابن عمر ورور دی هغه شرحبیل چې د غسان د رئیسانو څخه و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد یې شهید کړ نو سدوس د جاسوسۍ لپاره را رهي دی مګر د مسلمانانو د لشکر قومندان زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه هم د کشف او معلوماتو د پاره نفر لېږل او هلته به په مخ کې ناست و او کمین به نیولی وو نو د مسلمانانو دغه د کشف ټولۍ دغه سدوس او د هغه ملګري ونیول او ویې وژل. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قاصد انتقام او بدله شوه چې تر جنګ د مخه واخیستل شوه او د غسان د قبیلې د یوه رئیس ورور ووژل شو چې دې کار نور هم د روم او غسان د قبیلې قهر او غضب ورزیات کړ. د مسلمانانو لښکر بیا هم د شمال پر طرف رهي دی، څو په معان کې یې واړول. معان د شام په مځکه کې د یوه ښار نوم دی چې د حجاز و شمال ته نږدې دی. په دغه وخت کې د مسلمانانو استخباراتو دا خبر ورته راوړی چې هرقل د یو لک نفرو سره د بلقا په مځکه کې اړولي دي. او هلته د ده د لښکر سره د غسان د قبیلو یو لک نفره نور هم یو ځای شوي دي چې په دې حساب د دښمن د لښکر شمېر دوه لکه نفره کېږي. اوس چې مسلمانان په معان کې دي او دوی ته دا خبر ورسېدی چې د دښمن لښکر دوه لکه نفره دي، د مسلمانانو په حساب کې هیڅ دا نه وه چې دوی به د دوه لکه نفریز دښمن سره مخامخ کیږي. ناببره په دغه مځکه کې چې د خپل مرکز څخه هم ډیر لیرې وه دا خبر ورته راغلی. نو زید بن الحارثه رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو مشران سره راټول کړه. ته د مهاجرینو مشران، د انصارو مشران، د لښکر مشران ټول سره یو ځای شوه او مشوره کوي چې موږ باید څه وکړو؟ موږ درې زره نفره یو او دښمن دوه لکه نفره دی، لکه یو دریاب چې را رهیوي. ستاسې څه فکر او نظر دی؟ مسلمانان په حیرت کې دي. په معان کې یې دوې شپې تېرې کړې او په دغه باره کې مشورې سره کوي. خو دا مشورې فقط پر دوو نظريو وې، يو نظر دا وو چې ويل جنګ ورسره کوو او بله نظريه دا وه چې رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ته به حال وليږو شايد نور مدد او کومک راوليږي يا به مو په جنګ کولو امر کړي نو به جنګ کوو. د دوی په مابين کې هيڅ داسې څوک نه وو چې ودي وايي بيرته به پر شا ولاړ شو. وروڼو! دغه همت او جرئت، شجاعت او شهامت ته وګورئ، درې زره نفر د دوو لکو نفرو په مقابل کې جنګېږي. صحابه کرامو دوې ورځې د دغه دوو نظريو په باره کې مشوره وکړه چې يا جنګ يا به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ته حال ولېږو، خو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ولاړ شو او ويل، یا قوم موږ او تاسې ولې مسلمانان شوي یو؟ تاسې جنت نه غواړئ؟ زموږ اسلام اصلا د جنت د پاره دی او اوس دغه دی جنت ستاسې و مخته دی آیا تاسې شهادت نه غوښتی؟ نو ولې په تشویش کې یاست او ولې انتظار کوئ؟ موږ د خلقو په شمېر، په قوت او کثرت نه جنګېږو. موږ د دوی سره په بل شي نه جنګېږو بې له دغه دینه څخه چې الله جل جلاله موږ په مکرم کړي یو. پر دښمن درځئ، د دوو کامیابیو څخه یوه لاس ته راوړئ، یا کامیابي یا شهادت. څو د ټولو رایه دا سوه چي جنګ کوو د کومک او مدد انتظار نه کوو. پس له هغه څخه چي اسلامي لښکر دوې شپې په معان کي تېري کړې نو یې د دښمن و مځکي ته حرکت وکړ تر څو چي د هرقل د لښکرو یوه حصه یې د بلقا د کلو په یوه کلي کي چي مشارف ورته ویل کېده ولیده نو مسلمانانو د مؤته پر طرف حرکت وکړ. مؤته په خپله یو کوچنی کلی دی او مسلمانانو خیمې تر کلي د باندې ودرولې. مګر وروسته زید بن الحارثه رضی الله تعالی عنه دا بهتره ولیده چې د کلي په داخل کې واړوي. ځکه که چیرې محاصره هم شي بیا هم جنګ کولای شي. او دا معلومه خبره ده چې دوه لکه نفر په ډېره اساني سره کولای شي چې پر درو زرو نفرو راوګرځي او د هره طرفه یې محاصره کړي. نو ویل که موږ دننه په مؤته کې محاصره هم شو بیا هم جنګ کولای شو. ځکه د دښمن دپاره د یوه کلي یا ښار په مابین کې جنګ کول د صحرا تر جنګ ډېر سخت دی. ځکه که مسلمانان په دشت کې محاصره شي هیڅ نشي کولای او که دننه په کلي کې وي بیا هم وخپل جنګ ته دوام ورکولای شي نو یې دننه په مؤته کې واړول او د جنګ دپاره دباندې راوتل اوس مسلمانان د کفارو د لښکر انتظار کوي دا دی د کفارو لښکر راورسېدی، دوی یې ویني، د لښکر سر او شروع معلومېږي، خو د آخر یې هېڅ درک نشته، لښکر رارهي دی، خو آخر یې نه معلومېږي، دوه لکه نفره دي، د اول وار دپاره مسلمانان دونه انسانان ویني، ځینې مسلمانان په بېره کې شوه چې دا څه حال دی، دونه لښکر رارهي دی چې پای او انتها نه لري، نو خود وبېرېده. په دغه وخت کې ثابت ابن اقرم رضی الله تعالی عنه ودرېدی او په مسلمانانو کې یې تقریر شروع کړ، ویل، زه د هغو کسانو څخه یم چې په بدر کې مې ګډون او اشتراک کړی دی، حال دا چې موږ لږ وو او کفار ډېر، مګر الله جل جلاله موږ کامیاب کړو خبره د ډیر او لږ نه ده بلکې خبره د الله جل جلاله سره د صدق او اخلاص ده نور یې هم داسې خبرې وکړې چې د مسلمانانو د زړو څخه یې بیره ویسته بیا نو زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه خپل لښکر و پنځو حصو ته ووېشی چې مقدمه، قلب، مؤخره، میمنه او میسره ورته ویل کیږي او د جنګ دپاره آمادګي ونیول شوه او هلته د روم لښکر سره یو ځای شو. د مسلمانانو لښکر د جنګ دپاره تیار او آماده دی او سبا جنګ شروع کیږي. سبا سهار پس له لمانځه څخه زید رغدی الله تعالی عنه فورا د هجوم او حملې امر وکړ. د روم او غسان د لښکرو هیڅ دا خیال نه وو چي دغه درې زره نفره دي پر دوی حمله وکړي ځکه دا داسي مثال لري لکه درې نفره چي پر دوه دوو سوو نفرو حمله کوي نو روم او غسان هیڅ دا فکر نه کاوه چي حمله دي د مسلمانانو د طرفه وسي او ځانونه یې هم د جنګ دپاره نه وه تیار کړي ځکه سهار وختي د لمانځه وخت دی مګر مسلمانان تیار وه په روم او غسان کې یې قتل او وژنه شروع کړه د سهار څخه تر ماښامه یې کفار ووژل رومیانو او غساسیه او غسانیانو مرګ ولیدی حتی وبیریده چې ماته خورو مګر د کفارو شمیر دونه ډیر دی چې خلاصیده نه لري په دغه ورځ د کفارو څخه په سوو نفر ووژل شوه او مسلمانان ماښام بیرته خپل ځای ته صحیح او سالم راورسیده نه شهید او نه زخمی پکښې موجود وو رومیان په تعجب کې دي چې دا څنګه خلق دي دا بشر دی که جن دا انسانان دي که پیرانان درې زره نفر پر دوه لکو نفرو حمله کوي او دا حال یې پر جوړ کړي رومیان او غسانیان پوه شوه چې د یوه عادي لښکر سره نه دي مخامخ. دا شپه تېره شوه. په دوهمه ورځ بیا مسلمانانو د سهار د لمانځه سره حمله پر وکړه او د روم په لښکر کې بیا نفر وژل کېږي، په لسهاوو نفر پر مځکه لوېږي او مري. ددغې ورځې تر ماښامه بیا دغه حال دی، ماښام بیرته مسلمانان خپل ځای ته ولاړه او د کفارو لښکر ټوک ټوک دی او په حیرت کې دي چې څنګه دغه لږو نفرو پر موږ دغه حال جوړ کړ. پنځه ورځې پرله پسې دغه حال و چې مسلمانان د سهار د لمانځه پر وخت حمله شروع کړي او تر ماښامه کفار وژني. مګر د کفارو شمېر دونه ډېر دی چې خلاصېده یې امکان نه لري. په دوو لکو نفرو څه کولای شي؟ رومیانو چې دا حال ولیدی، په شپږمه شپه کې هغو د حملې دپاره ځانونه تیار کړه او د سهار د لمانځه سره رومیانو حمله وکړه، ویل هره ورځ حمله دوی د دوی د طرفه شروع کېږي، نن به موږ حمله پر وکړو. نو د مؤته په شپږمه ورځ ډېر لوی او شدید جنګ شروع شو، ډېر زورور جنګ دی، هلته په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غږ کړه، الصلاة جامعة، چې دا د مسلمانانو د راټولېدو لپاره غږ او ناره وه، ټول مسلمانان په مسجد نبوي کې سره راټول شوه او ویل، خیر، یا رسول الله، څه پېښه ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوس د روم او مسلمانانو په مابین کې جنگ ډیر شدید شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته په مدینه منوره کې ناس دی اصحاب کرام پر راګرځیدلې دي او د مؤته د جنگ حالات ورته بیانوي د جبهه مستقیم خبرونه ورته وایي لکه دی صلی الله علیه و علیه وسلم چې ورته ګوري او دوی ته حالات بیانوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د مسلمانانو بیرغ زید واخیستی او د کفارو مابین ته ورداخل سو زید بیرغ په لاس کفار وژني ورونو زید رضی الله تعالی عنہ په دونه همت او شجاعت سره داسې شدید جنگ کاوه چې به له هغه قهرمانانو څخه د اسلام بل څوک مثل نه وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوس کفار پر ده راټول سوه او زید په تورو او نیزو وهي مسلمانان د ده پر شاوخوا د ده څخه دفاع کوي او کفار یې د لرې څخه په نیزو ولي تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل زید په نیزو ټوک ټوک او زخمی سو او زید ولویدی غزار او شهید سو وروڼو! دا هغه زيد رغضی الله تعالی عنه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اسلام د مخه په زویواله نیولی وو او زید ابن محمد ورته ویل کیده. دا هغه زید دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې لوی سو او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اندازې زیات ګران وو او تر نورو ټولو خلقو د مخه په اسلام مشرف سوی دی. د زید رضی الله تعالی عنه د ژوند یو څه حالات مې د بحث په شروع کې درته بیان کړي دي او نن یې د شهادت ورځ وه چې د مؤته په جنګ کې شهید شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم و اصحاب کرامو ته د جنګ د میدان مستقیم حالات بیانوي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل چې زید شهید سو ویل اوس د مسلمانانو بیرغ جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه واخیستی چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا زوی وو او د روم په لشکر ورننوتی د روم د لښکر ډېر نفر پر راګرځېدلي دي. د دغه حدیث شریف روایت ابو رافع رضی الله تعالی عنه کوي او وايي، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، د نفرو د ډېروالي په سبب جعفر رضی الله تعالی عنه نشي کولای چې یو قدم هم مخته ولاړ شي. تاسې د دغه جنګ فکر او تصور وکړئ چې د کفارو زحام، راټولېدل او حملې پر جعفر رضی الله تعالی عنه دونه ډېرې وې چې یو ګام مخته نه شي تلای. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، جعفر د خپل آس څخه راکښته شو، آس یې په توره وواهه او ویې وژی. دا هغه اول آس دی چې په اسلام چې په اسلامي جنګو کې وژل کېږي. او جعفر رضی الله تعالی عنه په جنګ شروع وکړه پر پښو ولاړ دی او پیاده جنګ کوي ترڅو رومیانو په توره حمله پر وکړه او راسته لاس یې ورپرې کړ جعفر رضی الله تعالی عنه بیرغ په چپه لاس ونیوی کفارو پر چپه لاس وواهه چپه لاس یې هم پرې شو جعفر رضی الله تعالی عنه بیرغ د لاسو په هغه پاته حصه نیولی دی، پر دغه حال یې هم بیرغ لوړ ساتلی دی، خو جنګ نه شي کولای، ځکه دواړه لاسونه یې پرې دي. په دغه وخت کې د رومیانو څخه یوه نفر حمله پر وکړه او داسې یې په توره وواهه چې پر دوې حصې یې تقسیم کړ او جعفر رضی الله تعالی عنه دوې ټوټې پر مځکه ولوېدی. وروڼو! موږ ته اسلام په مفت او آسانه نه دی راغلی او نه تر موږ پورې په خپله را رسېدلی دی، بلکې په هر وخت او هر زمان کې د صحابه کرامو څخه رانیولې بیا تر دغه اوسه پورې خلقو د اسلام د نشرولو او ساتلو دپاره مالي او ځاني قربانۍ ورکړي دي. د دغه قربانیو یو مثال او نمونه دغه اوسنۍ قصه ده خو که زه اوس ستا څخه پوښتنه وکړم چې تا د اسلام د نشرولو دپاره کومه قرباني ورکړې ده؟ د اسلام د لوړوالي او کامیابۍ دپاره دې څونه مال مصرف کړی دی؟ آیا دونه پیسې چې د یوه زوی په واده کې یې مصرفوې یو وخت دې پر یوه ځای د اسلام د ترقۍ دپاره مصرف کړي دي؟ د دغو پوښتنو په باره کې به ستا جواب څه وي؟ ما ته یې جواب مه وایه، خو د ځان سره فکر وکړه چې آیا د اسلام د ترقۍ لپاره دې قربانۍ ورکړې دي او که دې بالمقابل د اسلام په نړولو کې حصه اخیستې ده؟ د اسلام نړول دا نه دي چې کلنګ دې په لاس کعبې شریفې یا یوه مسجد ته ولاړ یې نړوې یې. بلکې په اوله درجه کې د اسلام نړېده دا دي چې ته د هغه د آبادولو څخه آرام او بې غمه کښېنې. که زه او ته د اسلام د ترقۍ لپاره کار و نه کړو، ایا کفار به راشي دغه کار به وکړي؟ او د اسلام دوهم نړول دا دي چې په خپل ژوند کې د کفارو تقلید او متابعت اختیار کړې. اسلامي اوامر هېر کړې. د اسلام درېیم نړول دا دي چې یو څوک دې وښه کار ته ور وبولي، ته د هغه ضد او مقابل ودرېږې. که یو واعظ او مبلغ یا دعوت کوونکی پیدا شي، ته د هغه د حیثیت د خرابولو لپاره تبلیغات پسې شروع کړې. داسې نورې ډېرې خبرې شته چې دغه ځای یې د بیانولو لپاره مناسب نه بولم، فقط دونه وایم چې ډېر د افسوس ځای دی چې موږ دغه الهي دین چې په وینو تر موږ پورې را رسول شوی دی او دغه ډکه پیاله په خپله چپه کوو، د اسلام احکام پرېږدو او کفري اصطلاحات یا نفساني او شهواني غوښتنې په خپل ژوند کې رواجوو. په خوله اسلام اسلام وایو خو عملونه او لباسونه مو د بل چا دي. په ښکاره د اسلام نارې وهو خو زړونه مو په هغه شیانو پورې تړلي دي چې هغه ضد د اسلام دي. بیرته به هغه خپلې قصې ته ولاړ شو. راوي د حدیث ابو رافع رضی الله تعالی عنه وایي چې بیا پس له جنګ څخه د شهیدانو بدنونه راټولېده، د جعفر رضی الله تعالی عنه د بدن په نیمه حصه کې څو دېرش زخمونه ولیدل شوه او په ټول بدن کې یې د تورو، نیزو او غشو څو نیوي زخمه وه. په بل روایت کې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وايي، زه د مؤته په جنګ کې موجود وم، موږ په جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالی عنه پسې ګرځېدو چې په شهيدانو کې مو پيدا کړ او د ده په بدن کې مو څو نوي زخمه وليده چې د تورو او نيزو يا د غشو واري وه او دغه ټوله هم د ده د مخ په حصه کې وه د دغه احاديثو روايت امام بخاري رحمه الله کړی دی او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې و اصحاب کرامو ته وویل جعفر پس له هغه څخه چې دواړه لاسونه یې پرې شوه شهید شو. الله جل جلاله و ده ته د دغه لاسو په عوض کې د یاقوتو وزرونه ورکړه او دی به د قیامت تر ورځې په جنت کې په دغه وزرو هر چیرې چې د ده خوښه وي الوزي. نو ځکه و ده رضی الله تعالی عنه ته جعفر طیار ویل کیږي یعنې الوتونکی. وروڼو دا يې تر قيامت دمخه اجر او بدله ده او هغه څه چې الله جل جلاله وده رضی الله تعالی عنه ته د قيامت په ورځ ورکوي هغه تر دې ډير دي او موږ يې هيڅ تصور نشو کولای اوس نو د جعفر رضی الله تعالی عنه په شهادت د دوهم وار د پاره بیا د مسلمانانو بیرغ ولویدي خو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ورغلی او بیرغ یې پورته کړ دلته په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل بیرغ عبد الله ابن رواحه پورته کړي بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چپ او ساکت سو په خبرو کې یې سکته وکړه څرنګه چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د انصارو څخه وو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سکته کولو یا چپېدلو سره انصار په تشویش کې سوه وارخطا سوه چې څه پېښه سوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې ساکت سو ځکه هلته عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په شک او تردد کې شو چې بیرغ واخلم که یا؟ ځکه ده ولیده چې هغه دوه نفره چې بیرغ یې اخیستی وو د ده په حضور په دغه شدید او خطرناک حالت کې د جنګ یو په بل پسې شهیدان شوه نو دی رضی الله تعالی عنه د لږ وخت دپاره په فکر او تردد کې شو او هلته رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم چپ او ساکت سو ځکه په هغه نورو کې به رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و فرمایل چې فلانی بیرغ واخیستی او ورده مخ سو او د عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په وار رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و فرمایل عبد الله بیرغ واخیستی او ساکت سو نو خود د انصارو چهرو او رنګو د دې بېرې څخه تغیر وکړ چې عبدالله داسې کار نه وي کړی چې د دوی نه وي خوښ. خو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د ډېر لږ وخت لپاره په شک او تردد کې و او بېرته ژر متوجه شو او دا شعرونه یې وویل. خلق ور دمخه شوه، خپلې کمانې او لیندۍ یې ټینګې کړې، زه ولې تا وینم چې جنت نه خوښوې؟ نور شعرونه یې هم وویل چې په هغو کې یې د زید او جعفر رضی الله تعالی عنهما همت او شجاعت، مړانه او قرباني بیانول او ستایل او ویې ویل، ان تفعلي فعلاهما هدیتي، وما تمنيتي فقد اعطيتي یعنی که ته د هغو دوو زید او جعفر کارونه وکې نو هدایت درته وسو او هغه شی چې تا غوښتی هغه درکول سو چې مقصد یې فی سبیل الله شهادت او جنت وو. نور بیتونه یې هم وویل او وردمخه سو، پر کفارو یې حمله وکړه. دغه د ده د حملې او د هجوم په وخت کي یو د اصحاب کرامو څخه چي د ده د اکا زوی وو راغلی، وروڼو! دا خو درته معلومه ده چي جنګ به د سهار څخه تر ماښامه پوري دوام درلودی، په جنګ کي د تفریح، هوسایی او ډوډۍ خوړلو وخت نه وو، چې سهار به جنګ شروع شو تر ماښامه به پرله پسې جنګ کېدی نو خود ډېر به وږي وه په دغه وخت کې چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه شعر وایي او غواړي چې د کفارو په لشکر ورګډ شي هغه د اکا زوی یې راغلی او یو څه غوښې ورسره وې چې هغه د پسه د ورانه هډ وو او غوښې پورې مښتې وې، ویل دغه وخوره ځان قوي او تکړه که، ستړی او وږی یې. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په دغه هډ غاښ ولګاوه او یو څه غوښې یې په خوله کړې، خو هلته په لښکر کې د تورو شرنګی او نارې دي، وځان ترې وویل، ته لا په دنیا کې یې؟ او غوښو ته وکتل ویل چې دغه غوښې خورم دا ډیر اوږد ژوند دی غوښې یې وغورځولې او تورې ته ور حمله کړه د روم په لشکر ننوتی د روم په لشکر کې د نصراني عربو یو ډله و چې د غسان د قبیلې څخه و او د هغو مشر او قومندان مالک ابن رافله نومېدی پر دغه ډله یې حمله وکړه او هغه مالک د دوی مشر یې ووژی نور یې هم شدید جنګ وکړي څو هغه نصارا عرب پر ده رضی الله تعالی عنه راټول شوه او دی رضی الله تعالی عنه یې شهید کړ او هلته رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په مدینه منوره کې وخپل اصحاب ته د دغه جنگ حالات وایي او وی فرمایل عبد الله د کفارو سره جنگ وکي ترڅو چې شهید ووجل سو او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دوی درې سره د سرو زرو پر چپرکټو جنت ته یووړ سوه او زه د دوی تختونه په جنت کې وینم مګر د ابن رواحه تخت د هغه نورو دوو د تختو څخه لږ لري یا وروسته دی صحابه کرام وویل، ولې یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، عبدالله چې کوم وخت بیرغ واخیستی یو څه په تردد کې شو، دغه لږ تردد او تاخیر د ده درجه تر هغه نورو دوو ملګرو تر درجې لږ ورکمه کړه. اوس د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په شهادت د مسلمانانو بیرغ بیا ولوېدی او کښته شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم پس له ده څخه بل څوک د بیرغ په اخیستلو نو مکلف کړی نو خود د مسلمانانو لشکر سره وپاشل سو ځکه مشر امیر او قومندان نه لري او بیرغ هم ولویدی تاسو ته معلومه ده چې د فوج او لشکر د پاره مهم شی بیرغ وو او د لشکر افراد به پر بیرغ سره راټولیده لطفا فتا واړوه.